او خبرداري ورکول د سړی هغه چاته چې دی وسره مینه کوي د دې خبر وته ویل چې ما تا سره مینه ده و ما ذا یقول له اذا اعلم هغه بده تسوي چې کله دی هغه خبر ورکی دې چوتوي زما د الله د پاره تاسو سره مینه ده هغه به سره اول سره جواب ورکړي قال الله تعالی محمد رسول الله دلیل په دې خبرې چې محمد د الله رسول دی څه دلیل دی وی والذین ماهو اشداء علی الكفار دلیل پیدا دی چې د ملګری په دریو تعلقو کې نمبر 1 دی نو دا دلیل دی چې د الله تعالی پیغمبر دې په منځرو کې داسې انقلاب راغلی دی نمبر 1 تعلق د کفار سره الذین ماهو اشداء علی الكفار تورا گویم بهر جا نرم تر شو ولی با دشمنی حق گرم تر شو زی طفل نیز باید شرم کردن ولی با باغیا بے شرم تر شو اول توسیدل نکول مدینه لازم نه ونیولی الله وی په مال په کې حق دې د پاره دا کفار تبوء الدار چې هغه اوسېدل اختیار کړی په مدینه کې او ایمان راوړې دې مخکې د هجرت کولو د مهاجرینو نه او دا مهاجرین چې وسه قرار دي نو یحبون من هاجر الیهم مینه کوي دا هغه چا سره چې دې ته هجرت کړ دې مدینی ته د مکه نه راځېدلی نو دی وسره مینا دا باب فضل الحب فی الله دا الله د پاره چې مینه کول نو الله والا په مالې په کې ایسه مقرر کړلا الکه هو گیا کو نه گیا سریا باب فضل الحب فی الله الکه کاری سے دا معنا ګران دي ذکر دا معنا ګران دي چې کوم ګران نه ده بار بار کومه لګ ولا ګیرو معنا اور دې دې کې څه شی به سم نه ان شاء الله څه به وایا کنه وعن انس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان دري سيزونه دي اوسو کو چې دا دري سيزونه پای کې ټول لاله وجد بهن نن دې به عمومي دي د وجنه حلاوه الايمان خوند ایمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوا نمبر 1 چې الله او د الله پیغمبر ته محبوبي د ما سوا د الله او د پیغمبر نه دا درې خبرې چې په چا کې وي نو د په ایمان کې به خوند دی یو چې الله او د الله محبوب د الله محبوب پیغمبر او ته محبوبي د ما سیوانه یو تر ته د الله خبره ده بل تر نبی نو خبره ده او بل تر یو د الله خبره ده پیغمبر ده بل تر ته خپل پلار ده مور ده خور ده کله دې ملک ته مت ته دی وینا الله او د الله رسول خبره باخلم دویم چې د چا سره مینه لا يحب الا لله دا د وګړه دی درې او دویم او څلورم چې کفر کې وردن نه کېدل پس د الله د بچ کولو نه داسې بدګړي لکه چې اور ته دی ورګړي کیږي د خفه کیږي دا رنګ دی کفر ته چې لکه کفر سبب د اور دی نو اور ته ورګړي بدګړي د کفر ته پکې څنګه چې ته بدګړي پڑھیے وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الله بندگان سبعه يظلهم الله في ظله ودي چې الله تعالی والا د خپل عرش د سوري د لاندې زای ورکی خدا فی ظله زکول تشریفا چې د الله د عرش د سوري د لاندې دا نسبت الله تعالی ته کړ دې لکه ناقۃ الله نو ذل الله د الله سورې د الله سورې خو نشته د الله د عرش سورې خو تشریفا اضافت الله تعالی ته کړ دې چا دا ویلی چې فی کرامته و حمایته ودی یظلهم الله فی ظله الله به خپل بچاو کې واخلی الله به په خپل کرامت کې والی یوم لا ظل الا ظله سوا د الله د عرش دا بل څه سورې بنئ نمبر 1 امام عادل امام انصاف دا جمعه ته مدرسه او د جس کړي جمعه ته مدرسه روانه دا څنګه امام عادل ورګویرو سګ وزیرو موشرا دیوا کنا اینچنی ارکان دولت ملک را حویرا زنات انصاف راوړي انصاف بچیا ته انصاف راوړي وشاب النشا فی عبادت الله اغه نوجوان چې د الله په عبادت کې را لوي شاز زوجل جنت ته نشي داخله دي تر دې پورې چې ایمان راوړي جنت د خرګنو ځای نه دی چې ایمان یې راوړي بوش موش دیش میش نه دی ایمان جنت تتلل پس موقوف شلو ولا تؤمنو حتا تحابو او تاسو مؤمنان نشي ګرځي تر څو پر جیو ور سره مين نه دی د الله دین د پاره نو ایمان په سمو کوب شو وای کنه په یو بل سره او الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم ان نو نخیم تاسو ته یو سیس چې کله تاسو هغه کوی یو بل سره مینا تاسو پیدا کیږي افش السلام بینکم هغه دار چې سلام په خپل میس کې جنو خور کې نه به ټینګ کی او کله وي ګډ مار نه کله وي چې جنو خدا حافظ الکه به رستو وای کنه خدا حافظ دی وای دعا ده يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله دا وای وره اے جنت د پارا موقوفن علیه ایمان دې به ایمان د پارا موقوفن علیه او بل سره محبت ته هغه مینه کون کی زما د جلال د وجه نه یو بل سره مینه کولا زمانه یې ریدلو لهم منابر من نور النبي پارو منبرونه د نور یغبطهم النبیون انبیاء او شهدا بو ته پسخي مقصود بیان د مرتبه د دې ورنه انبیاء تمام مخلوق کې افضل دي دیتا دا د پاره د فضیلت او د ښکارا کولو د چا د مرتبه د دې د سی ویلو ورنه انبیاء او چتی د الله بنده غ خپل متحابون فی جلالی نه پر منبرونه دی لکا و ما دی توي د پار دا کی مقصود بیان د مرتبه د محبت والو د الله د وجنا ورنه انبیاء افضل دی په تمام مخلوق باندې پڑھیے وعن ابي ادريس خولاني رحمه الله قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتن براق الثنايا والى يرى دي توكل دي حديث برا وکی دا دوست دی حدیث ابو ادریس خولانی می رحمه الله دخلت مسجد د مس د دې مس جمعه تلم جامع مسجد تا فایذا فتن چې ګورم یو الګ دی برا کو ثنایا واخره پر کیږي د ثنایا وای ثنایا اولیا خپل سپا کو کنه خپل واسطه ته کو کنه سپا کیږي به خبره ده ځینې انسان خپل کوشش کوي مسواک واه پېد تراق سره و اذا الناس معه خلق سره نو علماء سره کینا و اذا اختلفوا فيه چې خلق په څه کې اختلاف کې اسندو لري د تړوان دي کې ته به څه وای وصدروا عن دای او په شری د خپل رائے نه نه درایته چې دې کلا څه خبرو کې نو د خپل رائے نه په شی او دې سیدا خبره پېښې یو مې زور الناس کړ قسم په الله دا الله د پاره زما ته سره مینه ده الله احبک لله فقال الله په الله دې قسم استاد ما سره د الله په پاره مینه فقلت الله فقال الله فقلت الله فاخذني بحبوه يدي زيوني سره په پیلس کده صدر پجبدني اله دا ترا کړه فقال ابشر دا باندې ځای ایمه چې ته د خپل نه زیادو چې د فکر وکا غور وکا او زما دا ناس عبادت دی سبحان الله زما دا څه دی دا د وی فقاهت وها پر متجالسی نه کیه دې زره دې لپاره کېدل چې دې طالبان سره نور دې غپ شته چې ما سره غپ لګي کسو د مسلې ته پوښتنه کوي چې چوکي آیات ته پوښتنه کوي چې چوکي امیر عائشہ ته پوښتنه کوي ته د خپل غصې علاج وکړه زما دا راځي عبادت ته خپل کار کوه وای کنه وعن انس رضی الله عنه ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې او فمر رجل به نو بل سړی په تیرې د فقال یا رسول الله انی لا احب هذا اے دا الله پیغمبر راځي تیر شد سره زمامي نه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم تو تعالی تویری دي قال رايمان دی قال اعلمه الا دې خبر کا فلاح قون واپسې شو فقال ورورت اني احبك في الله زما تاسو رضا الله لپاره محبت دې فقال احبك الذي احببتني له اغه ذات دې د سره مينو کی چې ته د اغه د وجنا زما سره محبت کړي دا وایي ها دا ته وې زما تاسو الله د پاره نه دا احبک الذی احببتنی له وسوچ کوو چې د سپین چمړې درنی دی ها باب علامات حب الله تعالی العز والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها قد سنه له دا سکول نه سکول ته د حرامي توبونو ځای دا استادان دي د پلکار دي دا په دې مونږ کې شي دا وخت ډیر کړي پلکار دي جلست جلسة القاري ها آية قال تعالى قل إن, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني باب علامات حب حب الله تعالى العبد باب د بیان د علامات د محبت د الله تعالی کې د بنده سره چې د الله د بنده خپل سره محبت دې څه علامه ده والحث على التخلق بها اے اے اے تیزی د پزان خسته کول سره په دغه علامات سره والسعي في تحصيلها او کوشش په حاصلولو لدی کی چې دا علامات د محبت د الله تعالی د بنده سره چې دا څه حاصل کی نو هغه علامات چې تاسو وینئ معلومیږي تاسو د الله مینه ده تاسو الله حضرت سیاد را کسا یو نوکارو باچا سره باچا سره باچا ته وی مسته می تبا کو پکوړی سره زرا ده ته نه لړ ولار دي مس دی با ولار ده ته واپس ته هډه روح وانه مخکې ته زما مالک وی او زه د زګیدارو ما دا به دیر کې ځای نه دی دا بي بيو نه دی بي بيو کتر دارو لا وی درو درو دارو بي بيو تر هغه نو تقریر چون کو مزدار مفتی مجتبا سے الله دې په عمر کې برکت دې ناظم استایل شعرونه به وي خسته خسته ناظم استایل دا شاپور شیخ رحم الله او پیسا شیخ سے وہ غالبا نو ډاکټر شي چې تقریر ختم شو شاپور شیخ بار راوته یو سړی ته ګیره کړې خو دیو ګیره کړې خو دیو شیخ دای ما سره جوړه خوري یا شیخ نه شیخ سے زما بل بیان دي ځان ته شاپور شیخ ابو شهوی رحم الله وېدا د د پلار چونو هغه ما یو ځل تقریر وکړ زرا لمنو هغه ما ته وی چې ما سره چه لړ وی چه لړم چرګي را سر کړو غیر باندې وخو بس وی دا خبره وکړه چې دا د چر سړې نه دی د لخوا ګډه حل وروړي بل ځل چې زرا له پلارې مړو چې پلارې مړو نو دی الکوي چې زما پلارې یو خبره کړې و ما نن ګډه را کړې ته ما سره نن ډوډۍ لري یو شعر باندې نیمه وته چې بس ټیک ته دا پرې دا اګي خسته ګیره او ګیره پرې خو دی و تاسو ولاړو شیخ ته یې ما سره نن چې اوس شیخ نه اوس زما سره زم دا درې نه لګیا بل لګړ لراغله فینادی فی آل السماء بیا جبريل آواز کی پاسمان وګین الله يحب فلانا فاحبوا دا الله تعالی سره ماته حضور مینو کوي الله سره مینه فیحب آل السماء ثم يوزع له القلوب في الارض بیا دا پر قبولتیا پس نه کی کی خدای چې څوک یې نه تمینېږي څوک یې نه تمینېږي مینېږي ما هذا الوجه وجه کذاب شاپور شیخ وی پنځیر شیخ راوستو دا د شکور شیخ سیوا طالبان اج بنجیر شي څه راولو خلکو یې نه برالي تیزه مزه به راوسره دي او کله شابو شي به زم بنجیر څه ما راغلو اماوی خلکو ته شاپور خلکو اې د شاپور خلکو زم مولا هغه مولا دی د دین خلاف خبرو کې مناظره کوي ملمانو رابش پختانی من مستو بور کو باس کو سره کوم دیبا او که صحیح نو خبره به ومنو شاپور شیخ رحم الله وې دا دا د شاپور شیخ مونږ درس کوي ما خط لګلو شاپور دا تا دا پنځه شیخ انت شوال وی چې یو عالم خط راغله خو ډیر انابت ولا مروي دي خط نه دا انابت او دا څه دا کیږي څه خبرې په نفر ماجر کې لیکلي وی خان بچا شه راپسې خط راولې چې تابر دې کتاب لیکم ما چې په ما سره کتاب لیکي خط نو دوری کو په ما سره کتاب لیکي هم ما ته وخایا چې دا خبرې به صحیح نه دي زه به وګورم کستا خبرې کوي به توبه بیا ما ته خط راولې چې تاسو به مولا مانه دي تاسو انابت والا او د د پنځيري ته د زین په حاشیه کې بدیر علی دی به کافر مری د زمان عاص زوت اسلام به صوفي سره په واقع نو په زمان د شاګرد دی او هغه د پنځيري ته د زین په حاشیه کې بدر شي صحیح پنځيري کنا دا زمان عاص کافر به مری دنیا ته مسلمان نه مری شاپور چې یې یو سړي په چې مونږ وکاو یې سنت را بس په جمع تر دعا شروع کړې دې مړای ته مو الله سوچو چې تا خدای غر ته زما موږ دې برباد کړ دې دې تیز کرو بو جائے ته دې تیز کرو بو جائے وی تا څو کې چې دې دین مرا هوایا په پنځیر کې کمی ونشته چې مرا هوا نور دې کسو نو کرو بو جائے موږ په دې کې تاسو دې وی خلق را لې چې شاپور چې سړی مړای نیولې وی بیا به خلق سراوي چې کله سنت را بس په جمع تر دعا روانه و نو دا شاپور شه ناس ته دی کوله وی دا مې دې په وی کراچۍ کې ناس کوم په سټیج باندې تقریر یو الګ چې دل صفاتونه شروع کړ ډاګه وی چې پاسې تم یو کلاس مې ته وباسه کته وځه ته زما په مخې مشرک دې دې صفاتونه کته وځه وی کته مې راو ورځو او کې را سب د کوم ځای باندې شیخ ته وځه شي ای ما لس منټه په الحمد لله را دوه په الحمد لله را دوه دای دې کلی او بسار کې دای دې کې دای دې کلی دا مې الحمد لله رب العالمین تقریر درس کو شروع لس منټه باوا په الحمد لله را دوه نه کوا انو یو طالب دا استاد په هغه نری راځو وخت کې جوړي چا ول واده نه ورکو چا ول واده نه ورکو نو یې ډیر علی خپل دی خور ته وایي چې ما استاد دی او دا دی بیمار دی کته سره واده کوي چې ټیک تا وبکم صرف د الله لپاره اخلم الله کریم رحیم ذات دی هغه د الله د پاره د سروادو کو الله رب العزت چې دین او استاد جوړ کو چې دې کمرې ته ورلې وې دا څه خستو لکه دا بچا مدیر ګولې شي تقریر کی وای وې دا څه خستو لکه دا بچا مدیر ګولې شي بچا مدیر د دې صورت سره مینا ده نو الله د دې سره جنو مینا ده آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you.